د خلف المبيع وان لم يذكر صريحا مسأله دا ده چې چاته نوم د مبيعي په عرف کې ور شاملي نو دا مبيعه ده په مبيعه کې داخل ده اگر چې تصریح دی ور باندې نه کړي په دې پوه شئ په عرف کې چې څوک په مبيعه کې داخلي د نوم د مبيعي لاندې داخلي نو دا به په مبيعه کې داخل وي اگر چې تصریح دی ور باندې نه کړي لکه ګوره زه دا کتاب پتا باندې خرج کوم نو چې زه دا کتاب پتا باندې خرج کوم په عرف کې دا کتاب دی پانو تم وای دی غتی تم وای او په دې کې چې کوم نه خداغه د ټوټي نو هغه تم وای هغه د تار نه نو چې ما کتاب یاد کړي نو دا غتیم خرڅ شو هغه نه خیم خرڅ شو په عرف کې چې چاته کتاب وای دا ټول شیان پکې خرڅ شو اگر چې په هر یو جدا جدا تسرینه ده شوی چې کتاب غتا دا نخه دا درې وړو ځان ته ځان ته ذکر کولو ته ضرورت نشته دا نوم د کتاب چې څه ته ورځي دا ټول پتا یو ځای خرج شو یو قانون پکې دا دی دویم قانون پکې دا ذکر کړي ان ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار كان تابعا له في الدخول هر څوک چې د مبيعي سره متصل وي په اتصال قرارن نو دا په مبيعه کې داخل دی اگر چې تسری ور باندې نه شي لکه زه پتا باندې کور خرج کما د دروازو ذکر مې نه دی کړی دا دروازې مې نه دی یادې کړی نو دا دروازې مبيعه شو ځکه دروازې په دې کور کې متصل دي په اتصال قرارین باندې لدی وجنه دروازې به ذکر خرج شوې چې ما پتا باندې کور خرڅ کړي دروازې په خپل خرڅ شوې اگر چې په دې می تسری نه کړي ولې خرڅ شوې ځکه دا متصل دي د کور سره په اتصال تابعدن و قرارن سره دا دوه قوانین دي د دې دوه قوانینو په وجه د دې فصل ټول مسایل حل کیږي ګوره ومن باع دارا یو داری او بل منزلی او بل بیتی دار قلا ته وای باړه کې د پریدانو خټه خټه قلاګانی دي دی قلا ته دار وای د کوارټرو ته منزل وای د پیښور کې کوارټرې دي دا زما کور کوارټر ده د ته منزل وای غوجل پکې نشته نور ضرورت پکې نه پوره کیږي نو د ته کوارټر وای او بیت کوټې ته وای یوې کمرې ته بیت وای ومن دخل دارن چا چې خرڅ کړي وقلا غټه قلای خرڅ کړه دخل بناؤها نو د آبادی په بیعه کې داخله شو و ان لم يسمي اگر چې د آبادی تسری نه کړي د آبادی نوم نه دی خسته خو آبادی په خپل خرڅ شو د اول قانون په وجه باندې او د دویم قانون په وجه باندې اول قانون څو شابسي چې د مفعی د نوم لاندې داخل دي دار قلا ته وایي قلا کې آبادی وی کنه لأن اسم الدار يتناول العرصوة والبناء في العرف زکه دا د دار کلمه چې دا د مبيعي نوم چې ده يتناول دا ور شامل دي العرصوة هغه کوشادګي هغه میداني ته والبناء او آبادی ته په عرف کې د اول قانون د وجنا دویم قانون هم پکې جاری کیږي ولانه متصل به دوهم دا چې د آبادی د دې دار پورې متصله د اتصال قرارن فیکون تبعا له نو د آبادی تابع د دار ده دویمه مسأله ومن باع ارضا دخل ما فيها من النخل والشجر وان لم يسمي تاسو مکه خرڅ کړه پس مکه کې ونی دي نو دا ونی هم خرڅ شوې اگر چې تصریح دی پینه درکړي د کوم قانون په وجه د دویم دا ونی د سمکه پورې متصل دي په اتصال قرار ونی خود دې د پر خلق کری چې راو باسي بیا نه همدلته وی نو دا متصل د سمکه سره دي اتصال قرار لدی وجنه دا پکې داخليږي اگر چې تصریح ور باندې نه کړي ګور لانه متصل به زکه دا ونی د سمکه پورې متصل دي للقرار درې بل د پاره نه دي بلکې د قرار د پاره دي فاشبه البناء نو دا مشابه د بنا سره شو لکه بنا چې په دار کې داخليږي نو دا ونی په زمکه کې داخلي دي ولا يدخل الزرع في بيع الارض الا بالتسميه که پتا باندې ما پټه خرج کړو نو دا فصل پکې داخل دی کنه نو فرمای چې نه اول قانون د وجنم نه دی اول قانون سو چې د مبيعي نوم ورته ورشاملي مبيعه زمکه ده فصل زمکه نه ده دویم قانون لاندې نه داخليږي چې دا متصله د زمکه سره د اتصال قرارین د دې اتصال خو اتصال قرارین نه ده دا خو درې بلو د پاره دونه پشان د پاتې کېدو د پاره نه دا د ختمېدو د پاره درې بلو د پاره نو فصل پکې نه داخليږي لانه متصل به للفصل ځکه دا فصل متصل دی د زمکه سره خو د فصل د پاره د اتصال د پاره نه دی اتصال نشته فشابه المتاع الذي فيه نو دا د هغه سامانونو سره مشابه شو چې پس مکه کې دي زمکه او کور می پتا خرج کړو سامانونه در باندې خرج شوی نه دي ځکه سامان د کور سره متصل دی خو اتصال قرارین نه دی او دارنګ د مبيعين هم ورته شامل نه دی ومن باع نخلا او شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع لا يشترط المبتاع کپتا باندې مې ونی خرڅ کړې نو میوي پکې داخلي دي کنه دي داخلي د اول قانون د وجنه خو نه دي داخلي ونې د ونو نوم جدا دی د میوو نوم جدا دی میوې د ونې د نوم لاندې نه دي داخلي د دویم قانون د وجه نوم نه داخليږي دا د ونو سره متصل دي خو اتصال اتصال قرار نه دی بلکې دا خو خلک را شوکې کنه را جدا کوي نو میوې پکې نشوي داخلي چې پتا مې ونې خرڅ کړي شجر نو سمر پکې نه دی داخلي سمر به کله داخليږي چې کله تصریح په وکي چې دا اشجار سره د اسمارو دا مې پتا فرض کړ ومن باع نخلا چا چې خرڅ کړي خرما ونی او شجرن یا ونی خرڅ کړي فيه ثمرن چې پاغي کې میوي وي فثمرته للبائع نو دا میوي د بایع دي دا د مشتری نه دي یعنی دا خرڅ شوی نه دي الا ان یشترط المقطع مگر دا چې مشتری پکې شرط د میوه ولګي په میوه تسریع وکړي لقوله عليه السلام دلیل ورته دا قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی من اشترى ارضا فيها نخل چا چې واخیسته وسمکه چې باغی کې د خرمو بوټیو ويقال للبائع او چې کله باغ ما پتا باندې خرڅ کړي دي میوي خو در باندې نه دي خرڅ شوي نو اوس دا ونه خو د مشتری شوي او میوي د چا دي د بایع نو په دې ونو کې او په دې زمکه کې د مشتری ملک دی او په دې میوو کې د بایع ملک دی نو دا د مشتری ملک دا په حق الغیر سره مشغول دی د بایع ونی د پردي حق مشغول دي نو د ذل حق ته بووي چې فارغ کدا زما ونی فارغ کا خپل میوي د لری کا ويقال للبائع او بایع ته بووي لشي چې اقطعها دا میوي د غوڅ کا وسلم المبيع او د مبيع را ته فارغ تسلیم کا وکذا اذا كان فيها زرع درنګي پزمکه کې فصل ده او تاسو مکه خرڅ کړه فصل پکې پاتې دی نو فصل د بایع د زمکه د مشتری ده نو په پردې زمکه کې فصل دی نو ورته بووي چې لری کتل اذا كان فيها زرع لان ملك المشتري اذا كان ملك المشتري مشغول بملك البائع دلته مشغول دی په ملک د بایع فكان عليه تفريغه وتسليمه نو په دې بایع باندې د زمکه فارغ ول دي او په دې بایع باندې د زمکه تسلیمول دي کما اذا كان فيه متاع لکه چې په دې کور کې سامانی یو کور ته باندې چا خرج کړو او په دې کور کې سامان دی نو تا ته به څه ویلی شي بایعته چې دا سامان دې لرې کا دا پردی کور فارغه کا وقال الشافعي رحمه الله امام شافعي رحمه الله فرمای یترکو دا فصل ملری کوا بلکې که فصل شینو او یا میوه شنی وي میوه خامې وي او یا فصل خامو پوخ نو نو اوس بایع ته مو وایي چې دا فصل لري کا او دا میوه لري کا که پخی وی خو لري وي کی خو که خامي وي شنی وي نو می په لري کوا یو تر کو دا پر خودلې شي حتا یظهر صلاح الثمر تر دې چې ظاهر شي انتفاع د میوه یعنی میوه قابل د انتفاع شي تر هغه پورې به په دیونو کې پاتې شي ويستحسد الزرع او تر هغه پورې دا فصل پرېدا چې قابل د لو شي لأن الواجب انما هو تسليم المعتاد ځکه ټیک د تفریغ واجب ده خو معتاد تفریغ او تسلیم واجب ده خو معتاد تسلیم وفي العاده الله يقطع كذلك او عادت دا د چشنی میوي څوک نه راغوڅي او شین فصل څوک نه ریبي وسوره کما اذن قدوت مدته لجارتي د دې وای نظیر درته پیش کما ما تا تزمکه په اجاره درکړي د رمضان د اول اول ورځې پوري د رمضان د اول ورځې پوري ته پکې فصل کرا د رمضان اول ورځ راغله ستا فصل شین دی دا تر لوی اختره پورې پخیږي نو دا شین فصل بنري بما پتا باندې چې شین فصل د لری کوم مده د اجاره پوره ده بلکې تا ته بویم چې درې میاشتې نور اجاره راکړه رمضان باندې تاریخ ختميږي نو د رمضان د شوال او د ذلحجې کرایه راکړه تر څو چې دا فصل پوخ شي به ورېبه نو اجاره به زیات شي او فصل به تر پخېدو پورې پاتې شي نو دا بیع په اجاره قیاس کړي چې پټې دې خرڅ کړي فصل پکې شینی نو دام تر پخېدو پورې پرې ده یا دې ونی خرڅ کړي میوه پکې شنې دي نو تر پخېدو پورې پرې ده لکه چې پټې دې په اجاره ور کړي موده د اجاري پوره شي او فصل پکې شینی نو تر پخېدو پورې به پرې ده نو بیع په چا قیاس کړه په اجاره په مطلب خو پوه شو وسواره کما اذا قضت مدته الاجاره دا داسې شو لکه مدد اجاري چې پوره شي وفي الارض زرع او په زمکه کې فصل ویو شینی قلنا موږ ورته جواب کوو ګوره هناکا د اجاري په صورت کې دا فصل ته پری خودو مفت پری خودو که په عوض دی پری خودو په عوض دی پری خودو کرایه دې پی زیاته کړه د درې میاشتو کرایه دې تنه واخیسته نو دا د کرایه خستل داسې دي لکه د فصل ریبل دا درې میاشتې کرایه دا د فصل عوض ده کنه د فصل د پاتې کېدو عوض ده کله د درې میاشتو کرایه نه وي فصل ریبل کېدو چې درې میاشتې کرایه دې ورته ورکړه فصل پاتې شو نو دا د ریبل عوض ده کنه نو داسې شو لکه فصل چې ریبل شوی ځکه به عوضین پاتې شو هناك التسليم واجب ايضا التم تسليم واجب دی حتی دلیل دا دی چې یترکو به اجرن دا فصل چې پرې دی نو په کرایه به ورته پرې دی مفت به نه پرې دی نو دا کرایه چې زیاتوي دا د دې دلیل دی چې دا تفریق واجب ده دا تسلیم واجب دی وتسلیم العوض او تسلیم د عوض هغه د کرایه ک تسلیم المعوض دا داسې دی لکه دا معوض چې ورته ور تسلیم کړي ولا فرق بین ما اذا كان الثمر بحال له قیمه او لم يكن في صحیح او په دې کې فرق نشته چې دا میوي تکشنی خامي وي چې قابل د انتفاع بالکل نه قیمت نه لري او لم يكن یا قیمت لري او کني لري في صحیح صحیح شو په هر صورت کې بدامیوي کټ کې ويكون في الحالين للبائع په دواړو صورتونو کې بدامیوي د بائع د پاره لأن بيعه ځکه بيع د میوو قیمت لري کنه لري نو بيع جایز ده په اصح د دوه روایتونو کې علامه نو بینو فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذکر نو دا په بيع دونو کې نه داخليږي من غير ذکر صحیح شو تر سوچ دي تصریف په میوو نه کړي نو میوه نه خرڅيږي واما اذا بيعت الارض وقد بذر فيها صاحبها کدا سي چلو چې پټه پتا باندې چا خرج کړو پدې کې تخم شیندل او فصل نو را شین شوی نو دا تخم د چا دی او د دې تخم نه چې کم فصل روزي دا د چا دی نو فرمای و اما اذا بيعت الارض کچر تزمکه خرڅ شو وقد بذر فيها صاحبها او پدې کې صاحب د زمکه تخم کړلو ولم ينبت بعد او تر اوسه پورې را شین شوی نه لم يدخل فيه نو دا فصل چې ده دا په بیع کې نه داخليږي لانه مودع فيها زکه دا په دې زمکه کې خودل شوی ده کلمه تاع په شان د سامان لکه عام سامانونه چې په زمکه کې خودل شي نو دا په زمکه کې امانت شی ده لکه کور دی خرج کړو په کور کې سامان ده سامان خو نه دی خرج شوی نو چې زمکه پټې دی خرج کړو په دې کې تخم ده نو دا تخم نه دی خرج شوی دا تخم داسې ده لکه د کور سامان ولو نبتا او کچرته د فصل شین شوو ولم تصر له قیمت او قابل د قیمت نه لګ لګ راشین شوو فصل راشین شوو لګ لګو فقط قیل لا يدخل فيه نو بعض علما فرمای چې دام لا يدخل فيه دا په بیع د زمکی کې نه داخلي لکه تخم چې نه داخلېدو چې لږ لږ فصل را شین شوی قابل د انتفاع نه وي دا هم په بیع کې نه داخلېږي نو دا د بایع کېږي وقد قیل یدخل فیه او بعضې علما فرمایي چې دا په بیع د ځمکې کې خرج شو چې پټې دې خرج کړي نو دا لګ لګ تیغونه لګ لګ فصل چې راشین شوی دم پکې خرج شو وکأن هذا بناء على الاختلاف دا اختلاف په بل اختلاف باندې بنا دی یو بل اختلاف دی د لګ لګ فصل خرڅول جایز دي کنه دي جایز دي څوک چې وایي چې د لګ لګ فصل خرڅول جایز دي نو هغه وی دا په بیع کې نه داخلي او څوک چې وایي چې د لګ لګ فصل خرڅول نه دي جایز نو هغه وی دا په بیع کې داخلي د زمکه په بیع کې دا فصل خرڅ په خبره پوه شئ چې فصل لګ لګ راشین شوی او ته دا فصل خرڅه بعضی علما وی د دې خرڅول جایز دي بعضی وی نه دي جایز نو که مستقلی خرڅول جایز شي نو بیا د زمکی په تبع نه خرڅي او که مستقلی خرڅول جایز نشي نو بیا د زمکی په تبع د مشتری باندې خرڅ شو وکأن هاذا دا داسې د لکه دا چې بناوي په یو بل اختلاف فی جواز بیعه په جواز د بیع د دې زمکی کې قبل ان یناله المشافر والمناجل مخکې د دینه چې د اوخ شونډي ورته ورورسیږي والمناجل او مخکې د دینه چې لور ورته ورورسیږي د لو لور نو اوخي خړې نش او لو کې دې نش دا سې لګ لګ فصل دی نو د دې خرڅول جایز دي کنه بعضي علما وایي جایز دي مستقلی خرڅوي شي بعضي وایي نه دي جایز ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق دا ځان ته مستقله مسأله ده ګوره دا پټه مې پتا خرج کړو او دا مې درته پکې ویلې چې دا پټه مې پتا خرج کړو سره د حقوق او د مرافقونه پټه مې پتا خرج کړو دا بس سره د حقوق او سره د مرافقونه دا دوه جملې مې پکې زیات کړې حقوق او مرافق مې پکې ذکر کړو نو اوس فصل پکې خرج شو کنه نو دی وای نه شو خرج فصل بیا هم خرج نه دی دا رنګ باغ مې پتا خرج کړو او دا جمله مې پکې زیات کړه چې بالحقوق والمرافق سره د حقوق او د مرافقونه نو دلته بیا هم مې وی خرج نه شو د حقوق او د مرافق د کلمې په وجه میوي نه دي داخلي او فصل نه دی داخلي ولا يدخل الزرع والثمر نه داخليږي فصل او میوي بذكر الحقوق حقوق څه ته وایي مخکې تاسو ته ما په کتاب او شفعه کې ویلو حق المبيع لاندې شریک فی حق المبيع التابع الذي لابد منه راوځي التابع الذي لابد منه دا د حقوق معنا ده نو بذکر الحقوق والمرافق یعنی چې د مبيحي ترنه لا بودی وي او انفرادا نه اخیستل کیږي دې ته حقوق وي دا یو جمله پکې زیاته ده التوابع الذي لا بد منه هغه توابع ته وي چې دا غینه لا بودی وي او انفرادا نه خرڅيږي انفرادا لکه دا زمکه ده د زمکه د پاره د لارې نه لا بودی ده کنه خو یوازې لار څوک خلی چې زمکه نه نو هغه توابع ته وایي چې د ځمکې ترینه لابودي وي خو یوازې نه خرڅېږي انفرادا نه خرڅېږي دې ته حقوق او مرافق وایي چې بیا درنه هیر نشي کولی دا پرې خو زده کړه نو که چېرته زه تا ته وایم چې دا باغ مې در باندې خر کړو سره د حقوقو نه نو میوې د حقوقو نه دي که نه دي نه دي حقوق خو دې ته وایي چې د دې ونو ترې نه لابودي وي او مستقل نه خرڅېږي میوې مستقلې خو خرڅېږي پوه شو ورباندې نو دا د حقوقو د مرافقو نه نه دي له دې وجې نه دا پکې نه دي داخله لأنهما ليس منهما ځکه دا میوې او فصل دا د ځمکې او د باغ د حقوقو د مرافقو نه نه دي ولو قالو کدا سي جمله ورسره ویلې وه چې دا پټې مې در باندې خرج کړو بكل قليل وكثير هو له فيها ومنها من حقوقها او قال من مرافقها کدا سی ویلې وې چې دا باغ یا پټې مې در باندې خرج کړو بكل قليل وكثير دا هر قليل او کثیر سره هو دا هو زمير دي کلو تراجه ده چې دغه کل دا کل قليل و کثير له دا د دې سړی د پاره دی دا د قال زمير چې چا تراجه ده د له زميرم هغه تراجه ده ولو قال کچرت دی بایع ویلی قال زمير بایع تراجه ده بایع ویلی چې دا پټه او دا باغ می در باندې خرج کړو بكل قليل وكثير د هر قليل او کثیر سره هو چې د کل قليل وكثير چې د له د بایع د پاره ده فيها په دې باغ او زمکه کې ومنها د دې باغ او د زمکه نه که صرف دومره ویلې وې کنه نو بیا پکې فصل خرج شوی او دا میوي پکې خرج شوی وي خو د ورسته کار خرابوي من حقوقها او قلم مرافقها چې دا کل عبارت دی د حقوقو نه او دا کل عبارت دی د مرافقو نه نو په دې جمله کار خراب کړو به فصل او میوي پکې خرڅ نه کړي ځکه د کل تشریح وکړه چې د کل نه زما مراد حقوق او مرافق دي او دا میوه او فصل د حقوق او د مرافق نه نه ده نو چې نه ده د په بیه کې نه داخلي کې لم يدخل فيه لما قلنا او کچرته دا من حقوقها پکې نه ویلې و ان لم يقل من حقوقها او من مرافقها کدا جمله نه ویلې بلکې خالی دومره ویلو چې د اسمکه او پټې مې در باندې خرج کړو بكل قليل وكثير هو له فيها ومنها کدا سی ویلې دخلا فيه نو به مې وی په بيع د باغ کې داخلي دي او فصل په بيع د پټي کې داخلي دي و اما الثمر المجزوز هغه د خو د هغه میوه بحثو چې هغه په ونو کې وي او کمی میوه چې د ونو نه راکټ شوی کریټونو کې پرتی وي نو هغه په دې دریو تعبیراتو کې په یو تعبیرم په بیع کې نه داخلي خالی باغ خرڅ کړي باغ خرڅ کړي سره د حقوقو د مرافقونه باغ خرڅ کړي بكل قليل وكثير هو له فيها ومنها من حقوقها ومرافقها پکې ویلي او یا پکې من حقوقها ومرافقها نه دی ویلي په هر صورت کې میوه نه دي داخلي ځکه میوه د ونو نه جدا شوی دي دلته دا بچ داخلي کې په تسری به داخلي و اما الثمر المجوز والزرع المحسود هغه میوه چې راکټ شوی وي والزرع المحسود هغه فصل چې لو شوی لا يدخل الا بالتسريح به دا نه داخلي کې مگر په تسریح باندې لانه بمنزله المتاع زکه دا په منزله د متاع دا د سامان په منزله ده ګرمي ډیره ده کنه تاسو هم تکلیف شوی یی بیا په سبق نه پوهیږی دا په شکل وزی بس دا موږ ته زور راخی دا یو دوه درې ورځی په تکلیف وی لګ لګ به ووایو چی تاسو هم تکلیف نشی دوه درې ورځی بعد چی موسم ښه شو بیا به ډیر ډیر وایو انشاءالله